بسم الله الرحمن الرحيم پرون منګه د علم نحوی مطابق څلور خبرې کړې وې سلورمه خبره اخیری چې کومه وه د علم نحوی تعریف د علم نحوی په تعریف باندې نن یو عمومي اعتراض وردی یو ده جواب ده د علم نحوی په تعریف باندې یو عمومي اعتراض واردی اعتراض دا دی چې تا ویلې چې علم نحو ویلې کیږي چې دا یو علم دی چې یعرف بها احوال اواخر الکلمې ثلاث من حيث الاعراب والبناء چې په دې سره احوال د کلمې معلومیږي من حيث العراق والبناء نو ډیر کرته ډیر زلا داسې وشي چې یو سړی ته قواعد کلیه د نحوی یاد یو معلوم وي او سره د هغې نه د هغې نه په اعراب کې خطا کیږي نحوی قواعد به ته معلوم وي قواعد کلیه او به به هم هغه په عراق کې څه کیږي دا خطا کیږي با عراق به صحیح طریقې باندې نه ادا کوي نه جاری کوي نو د هغې جواب دا دی چې عبارت کې مضاف حذف دی عبارت په حذف د مضاف سره دی عبارت په حذف د مضاف د علم نحو موضوع الکلمه والکلام علم نحو موضوع څه ده الکلمه والکلام کلمه او کلام ده په دې باندې اوس سوال واردی چې ته موضوع د علم نحو کلمه او کلام ده نو کلمه او کلام خو دوه څیزونه شو یو کلمه شوله بل کلام شو دا خو تعدد د موضوع راغی څه راغی تعدد د موضوع دوه څیزونه شو کنه او تعدد د موضوع مستلزم وی تعدد د علوم لرا چې موضوع متعدد شوله علوم خپل باندې متعدد کی حال دا دی چې علم نحو یو علم دی علم نحو یو علم دی حساب پوښي جواب دا دی چې تعدد په دوه قسمه دی تعدد دوه قسمه دوه قسمه باندې یو تعدد لفظي دی او بل تعدد معنوي دی تعدد په دوه قسمه دی یو تعدد لفظي بل تعدد معنوي تعدد لفظي هغه دی تعدد لفظي چې په ظاهر باندې خو لفظ دو معلومیږي لفظونه دو معلومیږي خو لیکن د هغه معنا سوي ده یو وی خل نه کنه ده په ظاهر کې دوه لفظ وی معنی یو وی لك قاعد او جالس لك قاعد او جالس خل نه کنه ده او دا دا قسم تعدد دا قسم متعدد تعدد لفظي چې کوم دی دې سره تعدد د موضوع نه راځي دویم تعدد معنوي دی تعدد معنوي دی تعدد معنوي دی ته وایي چې لفظ دوی الفاظ دوی معنی هم جدا جدا وي لکه قائم او جالسه لکه قائم او جالس خبره وکړه کنه او دغه چې کوم تعدد ده دا تعدد د قبلی د قسم اول نه ده دغه چې کوم تعدد ده دا تعدد د قسم اول د قبلی نه ده یعنی تعدد مع لفظی ده تعلیل لفظی دی دویم جواب دا دی هغه تعدد مستلزم وی تعدد د علوم لره هغه تعدد مستلزم د علوم لره تعدد د علوم لره چې د کم د پاره جهت مشترکه او جهت د وحدت نوي کوم د پاره جهاد مشترکه د جهاد د وحدت نبی جهاد مشترکه او جهاد د وحدت دې ته ویل کیږي چې د ډیرو امورونه چې د ډیرو امورونه تعبیر وکړي په امر واحده باندې چې د ډیرو امورونه ډیرو کې چې غیر امر واحد باندې امور ډیر دي امور څه دي ډیر دي خود اغیر تعبیر او شی په امر واحد باندې خیر دې کنه او چې د کم د پاره جهت مشترکه وی هغه لپاره به دا تعدد علوم مستلزم نه ده تعدد موضوع لپاره خبره تعدد د موضوع مستلزم نه تعدد د علوم منره د دې لپاره نظیر هغه اصول فقه ده موضوع د اصول فقه ده د دې لپاره نظیر څه شی ده موضوع د اصول فقه ده موضوع د اصول فقه هغه ادله اربعه دي ادله اربعه دي نو سوال واردی التا اصول فقه معنی چې ادله اربعه متعدد شول او تعدد د علوم موضوع مسلم نه تعدد د موضوع لره نو اصول فقه متعدد شو نو دا غي جواب دا ده چې دلته دا اصول اربعه دا په منزله د امر واحده باندې په منزله د امر واحده دیو له تعبیر کول شي په امر واحده باندې یعنی چې د مثبت دی د پاره د احکامو چې دی مثبت دی د پاره د احکامو خبره ورسره سوال واردېږي چې هر کله موضوع د علم نحوی کلمه او کلام دی نو کلمه ولې مقدم کړه په کلام باندې کلمه ولې مقدم کړه حالان کې کلمه مفید نه ده او کلام مفید دی خبره معنی نه کنه یعنی معترض وایي چې هر کله موضوع د علم نحوی کلمه او کلام شو نو کلمه ولې مقدم کړه په کلام باندې سره دې نه چې کلمه مفیده د فائدې نه ده او کلام مفید دی نه دا غي جواب ده چې کلمه په منزله د جز د کلام نه هم لفظا او هم معنا او جز مقدم وي په خپل باندې او جز مقدم وي په خپل باندې فاهم شو او یا جواب دار چې کلمه مفرد ده او کلام مرکب ده او مفرد مقدم وی په مرکب باندې نو کلمه زکه مقدم شوه په کلام باندې صيانة الذهن من خطأ اللفظ في كلام العرب په غرض د علم نحو کې چې ویل شول چې صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب په دې سره احتراز راغی د غرض د علم منطق نه د غرض منطق ځکه د علم منطق غرض څه کوم دی هغه احتراز د خطا لفظي نه نه بلکې الته د منطق غرض څه کوم دی هغه حفاظت دی د خطا فکری نه د خطا په فکر نه بچي دا غوړي نه نه بلې سیاره ته ځان خطا الا ذی په دې احتراز راغی د غرض د علمي منطق نه د منطق غرض او غایا هغه حفاظت ده د خطای فکری په دې تاریخ باندې دا په دې باندې اعتراض واري چې ته غرض د علم نه خو صيانت الذهن من خطا اللبدي نو اعتراض دا دی چې ذهن هو نه خطا کیږي جبه خطا کیږي خلک چې تلفظ کوي کنه هغه جبه خطا شي که ذهن خطا شي جبه خطا کیږي نو په تعریف کې د څه پکارو چې صيانه اللسان عن الخطا اللفظي في كلام العرب د دې دوه جواب دي څه یو جواب دا ده چې اصل خبره اصل خبره او کلام دا ذهن کوي اصل کلام څه کوي ذهن کوي ذهن کوي خو جبه د هغه ترجمان دی لکه شاعر وایي انما الكلام لفي الفؤاد